ممیزه چې دا عند الاحناف نشته ائمه ثلاثه په نسبان دي ممیزه هم دا یعنی زنانا په خپل پویږي چې دا دم حیز او کدا دم استعاذه ده او اصل کې اختلاف دا بناو په یو بل اختلاف باندې دا شپږ رنگونه چې ما ذکر کړو نو دا په ایام الحیض کې کل په کل حیض دی عندنا او د نور ائمه په نسبت نه شپږ رنگونه کې فقط تو رنگونه د حیض دي او نور رنگونه د حیض نه دي دا اختلاف بنا په دې بل اختلاف باندې شو د دې حدیث د پاسه دی د دوه حدیثو د پاسه اګه چې ما زغه کوم ابو داود دی اولنې عنوان دی باب نزا اقبلت الحیزا اصل سیدا سی دی چې دا دوه حدیث وروسته عنوان قائم دی اقبلت الحیز دا اقبلت الحیزا دا عنوان د پاره د ممیزه دی ټیک شو نو د علم ثلاثه په نسبت دا باب شو لیکن ما ویلو چې کوم روایت کې دا اقبلت الحیزه کې کوم حدیث راځي هغه صریح نص نه دي چې کوم صریح راغلي دي هغه روایتونه ثابت نه دي دا دو نسخه شوی ګورئ یو نسخه کې دا دو روایتونه د مخکنی باب سره متعلق دي او دا دویمه نسخه د ابو داود دا دو روایتونه د پاسه باب دي اذا اقبلت الحیزه خبر پوه شوې کنه اذا اقبلت العزا تدعو الصلاه حدثنا احمد بن يونس جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه را لا نبی صلی الله علیه وسلم څنګه فقالت ان امرات مستحاض زمو ساز شوم فلا اطهرو هر پاک هر پاکی غمنا افدع افدع الصلاه زمو پریدم او چې پشاشي فغسلی عنک الدم بیا غسل وکا دم لری کا ثم صلی بیا مزو کا دا فاطمه چې دا مخکې ور با مخینه باب کې د دې ایوب چې نقل کړو دا وه چې نقل کړو د ایوب نه انو د ایوب شاګردان کې وهیب او خدا فاطمه نوم نو ذکر کړي لیکن د ایوب بل شاګرد نوم ذکر کړو انم کې ویلو دا فاطمه نو فاطمه په عنوان د چا کې وا معتاده کې او تسری عمرغه او دلته فاطمه کوم عنوان کې راغی د ممیزه کې او دا خبره د اشتباه جوړیږي کله کله د یو زنانه معتاده کې ذکر کوي کله ممیزه کې اشتباه راځي په سړي باندې خو د نور ائمه باندې اشتباه بشي احناف باندې نه ځکه موږ ممیزه د سره منونه په دم په دم په جندل چې د دم حیز دی او د دم استاذ دا ډیره ګرانه خبره ده په خبره پوه شوي زنانه به څه پېژني دا په لیبارټو کې به ټسکول غواړي دا کوم دب دی پوه شوي دا چېرته د داري وجه ده چېرته رک وجه ده چېرته قار رحیم ده نو زنانه دومره عرفان کله کولی شي بلکې د په خوراک په وجه باندې د د زرغونه بدلی دي شي د خوراک پوج باندې د وړو بولو رنگ بدلیږي د غزل ته مدم کې تلاون واقع کېږي شي ان امرات الاستاذ فلا ترو مستريدم قال ان ما ذلك لازم الهدايه اقبل تريزا فدع الصلاه اذا ادبرت نفغسل الجسم ثم صلي نو فاطمه ممیزه شو مخکې باب کې دا فاطمه معتاده و خبره دا چې دا فاطمه دا مخکې په عنوان د معتاده کې اوس په عنوان د ممیزه کې نو دی روایت کې اذا اقبلت الحیزه دا علامه د شاه ده د ممیزه ها فتر کی سلا فیضا ذا بقدرها دا علامه د چا ده د معتادی زبردست اشکال فاطمه کله په عنوان د معتادی کې دا او کله په عنوان د ممیزه کې دا او د دې فاطمه باره کې اقبلت الحیزا نو دا هم ما ته نبی علیہ السلام امر فرمایل ان امرها زه جاغه تمر کوم دس فلتنظر قدر ما كانت تحيز او دی ګوري دا مقدار د عائشه د لحیز رات دا علامه د چا ده قدر معتادی ته وای ممیزه شو که معتاده شو معتاده بیا دې کپړه وتړي بیا دې منځو کې د میاش کې یو غسل وکي او بیا موږ پر دسو کې کپړه دی وتړي خپل موږ دی وکي ابن شاب عن عروه بن زبیر او دارنګ وعمرته عن عائشه قالت ام حبیبه بنت جاش چې هغه ختنه ده د نبی صلی الله علیه وسلم ځکه عبدالرحمن بن عوف او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور سندوان دي خزي خوین دي دي تکشو عبدالرحمن بن عوف عشره مبشره کې رضی الله عنه ولكن هذا عرق دا سوجه دا زه درک معنا نکوم لکه د عازل نو شاسه وای دا د رحم د مز نو وځي او کې با ډاکټرانو هم دا څه وای نو چرته دانه دا چرته رب ته رګزت مرګزاد شیطان دې پته نه لګي فغتسلی وسلی دا دی روایت سره ګوره دا خو نه لفظا ممیزه معلومیږي ان الفاظ د حدیث کې معتاده معلومیږي قدر اقبال او دا ټکی پکې نشته دی نه قدر شته او نه اقبال شته نو دا بر عنوان کې راغسته دا لیکن دا ام حبیبه نفسا نه معتاده او نه ممیزه ده ای ممیزه ده سره وجود نشته فاغتسلی وسلی میاش کې غسل وکا او مزو کا نه کله کړه قال ابو داود ولم يصحاب داود انما هذا الاسناد حديث هشام قال ابو داود جواری جواری هم عصر د چا شو نو قطاده دا دوړ هم عصر دي او شاګردان دو شو یو سفیان بن عینه او بل اوزاعی دوړ نه غلطي وشو قال ابو داود زاد الاوزاعی فی هذا الحديث اقبالت اقبالت وای او د زهري نور تلاميذو نه دی ویلې دوه نو اقبالت اقبالت دا چاته ویل کیږي ممیزه ته ویل کیږي د استاد نور شاګردان یو شرط ذکر کوي یو شاګرد یوازې بل شرط ذکر کوي نه داغه تفرد غلطي بتل شي امام افزای په غلطه باندې پوه شوې په هاذ الحدیث پر حدیث کې داشته نشته دی امام افزای چې کله نقل کوي نه دا غلطي قال ابو داود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري غير الاوزاعي د زواری ټول تلامیزه دا نه ذکر کوي او امام اوزاعی چې د یواز دا ذکر کوي تلمیذ دی ابن صاحب تلمیذ دی سفیان بن عینه تلمیذ دی ولم یذکروا هذا الكلام په خبره پوه شوئ غلطه اقبالت اکبرت نقل کړي امام اوزاعي او د زواري نور دا څومره شاګردان هغه یو هم دا نه ذکر کړي دا امام اوزای په غلطه باندې پوه شو دا قال ابو تعدید پروايي د زواري ټول شاګردان ما ویلو زواري او قطاده هم عصر دي او د د زواري د شاګردانو کې امام اوزاعي دی او دا نور ټول دي نور ټول دا نه ذکر کړي دا اکبر اکبر تیوازي دې ذکر کړي نو دا سهو ده زین ته خبر رااله نو ما ګور ابتدا کې وی د زواری په تلامذو کې یو تلمیذ امام اوزاعی هغه نه دا یو غلطی ده نور داسې نه نقل کړي یوازې د نقل کړي دا د غلطی ده بر حدیث وګورئ بر حدیث کې نه اکبر تشته نه اقبل تشته نه ایاما اقرا هاشته په غلطه باندې پوه شوي دا نو قال ابو داود غرض د د زواری په د تلامذو کې امام اوزاعی او د سفیان بن عیننا کوم غلطی شوی دی هغه تعیین وکړ قال ابو داود کې نو د سفیان بن دغه نه د امام زهری په تلامذو کې سفیان بن عینه یو غلطي وکړو او امام اوزاعی بل غلطي وکړو قال ابو داود وزاد بن عینه یعنی سفیان بن عینه فی ایزن امرها ان تدع الصلاه ایام اقرا وهو وهم من عینه وحديث محمد بن عمر عن الزهري في شيء يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثي امام اوزاعي چې کوم حدیث کې اضافه کړي وکړه نو دا محمد بن عمر هم تلميذ د چا ده چا ده د زهري ده هغه کې دا چې غوړي ټکه راځي چې هغه ټکه د اوزاعي برابر ده اوزاعي علامات کې کومو د ممیزی لیکن حق دا چې د زواری د زواری په شاګردانو کې دي دوړ نه غلطه شوې دي نه معتاده ویل پکار دي صراحتا دا علامه د معتاده ویل پکار دي نه علامه د ممیزی ویل پکار دي یو نه غلطي شوې ده ممیزه جوړه کړه علامه د ممیزی راړه ابل نه غلطي شو د علامه د معتاده ذکر کړه معتادی کړی دا او دا محمد بن عمر چې دی د د روایت او ځای باندې برابر دی نن حق دا چې دا مطلقاً پر خودل پکار دی دا ام حبیبه چې دا کنه نه په عنوان د معتادی کې نه عنوان د ممیزی کې نه علامات د ممیزی کې او نه علامات د معتادی کې لیکن ام حبیبه ګره پرنه سبق کې معتاده کې راغلي د عنوان کې ای پتول ممیزه د سره وجود نه لري ممیزه د سره وجود نه لري بیا زمونږ د زمانه خځې دی به تمیزو کې دی پویس نه پوي پوه شوې دا تس لبوسی چې به دا کوم دم دی دا حیض که دا استعاذه دا په مشنانو پر نه لګي دي په خبره پوه شوې اول خو به طالب دي یا په تعلیم یافته دي نو دوخه کوي پېښې هغه خو په یز نه کوي هغه په کلمه نه کوي زمونږ وزیر داخله لا ستوري د خلاص نه ورته پښې کول هو الله حد نه کوي دا د دې زمانه خځه په دې کوي عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش دا انها كانت تستحاض دا مستحاض وا خیر کوئی فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تو فرمایل دا چاته فاطمه بنت ابي حبیش تا دا فاطمه بنت ابي عبيش مخکې په عنوان کې په معتاده کې راغلي ده بیا په ممیزه په عنوان کې راغلي ده علاماتو کې راغلي ده او بیا د عنوان کې راغلي فاطمه اوس یو لفظ صریح دی پښوی اقبالت اکبرت دا علامه د چا ده د ممیز دی قدر قدر راشي دا علامه د چا ده د معتادی دا په علامات شو کنه دلته یو لوی اشکال لاغی بالکل صریح لفظ راغلی د صریح لفظ نو چې صریح لفظ راشي نو مطلب دا چې یو دم سره ویني پیژندې شي دا دو رنگونه د حیض دي ادا دو رنگونه نه ویني بیا حیض نه دی بیا استحاضه ده بس ائمه ثلاثه د پر خبره جوړه شو لفظ صریح راغی فینو دم الاسود وهذا مدرج من الراوی دا ثابت نه دی پښوی دی وجنه ماویل ممیزی لپاره علامات علامات هغه کې اشتباه ده او ممیزی لپاره چې کوم لفظ صریح دی لکه د فاطمی باره کې راغلی لیکن دا هذا مدرجنو فینو د مناسبت یعرف فاذا کان ذالک لشدا سوره بنی فمسکی یعنی سالا دا دا غزان له زیادت دی نو چې ځان له زیادت دی نو دا ثابت نه دی نو بیا یعنی ممیزه د سره شته ده بس دا شپږ واړه رنگونه په ایام الحیض کې د حیض ویل کیږي شپږ واړه رنگونه بعد ایام الحیض د حیض نه بلکې استعاذه ده قال أبو داود وروى أنس بن سيرين أنس بن سيرين عن أبي عن ابن عباس المستعاذة إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي دم البحراني بیا مونږ نه کوي وإذا رات الطهر ولو ساعة نغسل جوكي وتصلي زړ رنگ شي او باري شي نو دا مستعاذه دا غسل دي کې موجو کې نو دا خدای ما او خپل شو کنه دا دم اسود ثابت الغوار چې مرفوع هذا مدرج من الراوی بیا پاغه د کوم بناګان دي هغه بنا قابل استدلال بیا پاتې شو ورواه سميد وغيره عنك سعيد بن مسعود دا قول شو کنه او د سعيد بن مسعود نه ورواه سميد وغيره عن سعيد بن مسعود تجلس ايام قرايا تجلس ايام قرايا دا مميزي کنه وای دا معتادي ته وای وكذلك رواه محمد بن سلمة عن الحسن حسن بصري رحمه الله عليه دا نقل کړه اذا مد بيدم فقال اذا كان يومين فوالله رحمت الله عليه تپوس شو بیان نساء علی بذنب خبر ده نساء علی بذلک په زنانه په خپل پويږي یعنی زنانه په دم الحیض پويږي چې دا دم د حیض دی دا دم د استاجه ده لیکن دم الحیض د دم استاجه پیژندې ځکه نشي چې دم اسود د مرفوع ثابت شوی دی بیا غټیک وا هغه مرفوع دنه نو فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم استفتیه چې دا فتوا اخلم د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې موږ د څنګه وکم او نبی اسلام خبر کوم په دې مسله باندې اتفاقی داسې مسله وشوه زه د نبی اسلام له استفتاء لرالم او نبی اسلام اسلام زما د خور په کور کې تشریف فرماو فوجدته فی بیت اختی زینب زینب بنت جاش حمنا بنت جاش نو د جاش د لونه ټول مستعد ټیکه یو جاش ټول لونه دا مستعد فوجدت في بيت اختي زينب بنت جاش نبی علیہ السلام طریقې وخودلې فقال انعت لك الكرسوفا زبیانم تا تا زور مالش کې خودل فی داخل الفرج تازه مالش نه زور مالش دا جاذب د پاره د ویلي بشي کې دې چې په دې سره وینه خارج نشي ور یو ځل زخم دی مالش کې خود شي نو دا هغه زخم باندې مالش کې خود شي وینا هغه وینا به ما د هغه مالش به مانع شي خصوصا زور مالش وینا هغه ډیر مانع بشي نو دم با خارج نشین ته به موږ ان عتلک الکرسفا فنو یذب الدم قالت هو اکثر من ذلك دا ما تجربه کړی دا په دې وینې زیاتی علاج کوم تاسو ماته خو دا زما علاج نکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما قال فتلجنی ګور دا زخم باندې مونږه مالش کې خود هغه مالش اوپره ده نو کېدې شي چې وینه خارج کېږي دا سړی وتړی دی چې مضبوط په پلیستر کې دی چې بند کړي نو دا د مانع بشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتلجمی دا چې واګ ورته واچو پر توغاخ پر وتړل شي دا به مانع شي قالت واكثر من ذلك درېمه طریقه نو دا څه کوي چې زور مالش داخل الفرج او بیا پاسه واغ او تړل شي هغه د پاسه کپړه کې خو دي شي نو مالش شو بیا لجام شو بیا کپړه شو دا به مانع شي فتخذي صوبا فقالت اكثر من ذلك دا تجربه ما کړې دین زیاتېږي انما سج سجا میں خونی خون ہو قاضی صاحب رحمت الله علیه معنا کو زما ټول رګونه زما ټول بدن وینه وینه شو ډیر مجبور یم اسجو سجا نقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب ورکی بیا براینا نبی اسلام فرمایل تاسو دو کارون خیم چې په دې دواړو کارونو کې کوم یو کار تاو کړو دا اسهل دی ایما فعلت اجان من الاخر فان قویت علیهما فانت عالم قال لا ان انما رجدت من رجدات الشیطان دا شیطان وسوسون یو وسوسه ده چې دا خبيث چې ته پوند وایي او رګ نه وینه خارج کیږي چې ته زخم نه وینه خارج کیږي فتحیزی ستت ایام او سبت ایام فی علم الله نو دا حمله بنت جاش دا او حمله بنت جاش مخکې معتاده کې راغلی و اوس دا په ممیزه په عنوان کې راغلی دا کنه دا سته ایام او سبت ایام دا علامت شاده د ممیزه دا د علامت معتاده دا معت دا ممیزه د سره اشته ده نه احنا خبره بالکل قوی ده عنوان کیږي کنه عنوان سره څه جوړي وای شو یو لفظ سری په حدیث کې فینو دم الاسود او د نور د تابعین اقوال مرفوع نه فینو دم الاسود دا مرفوع نه دا مدرج من الراوی دی ٹھیک شو نو معلوم دا شي چې ممیزه بالکل د سره شته ده نه بس یا مبتدیه ده یا معتاده ده یا متحیره ده دا ام حبیبه دا د حمنه بنت جاش دا ته په معتادی په عنوان کې راغلی و اوس د ائمه ثلاثه د ممیزه په عنوان کې را ادا ممیزه ممیزه د ویل بیا فتحیلی ستت ایامن او سبت ایامن فی علم الله او دا ډیر اسانه طریقه شو اسانه طریقه ګرانوال ډیر لوی ادا ګرانوال پکې نشته مې شي غسل دی او بیا پار هر مز د پار هر وخت د پار یعنی پنځه او د سنه او مې شي غسل یو بل کار ویل قوایتی علی ان تواخر الظهر وتعجل العصر خو احناف باندې زبردست اشکال براشي خروج د وقت سره د معذور او دس ماتي ماسفخین مزو غسل وکړه او غسل وکړه مزو وکړه اوس مازګر وخت راغی نو ماسفخین وخت خو خارج شو کنه خروج د غسل سره خروج د وقت سره د معذور او دس ماتي نو مس یو قسط مونږ نګدو دا مرفوع راځي ان شاء الله بیا ځکه څخه چې د وتوځي ماسپغین موز وکړه غسل سره اوس مازیګر راغی بس او د سکړه و موز بیا ما خام موز روست کړه ما ستن مخ کړه غسل وکړه او بیا ما خام موز وکړه او زب ما ستن بانګ وای نه او دسه بس خروج د وخت سره او داس ماته ته موضوع سر کړي نو ګویا کې دو مزونه په یو غسل په یو وضو بیا دو مزونه په یو غسل په یو وضو او سار مز د پار غسل وتؤخرين وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء بیا غسل کی وتجمعن بین الصلاتین ففعلی وتغسلین مع الفجر ففعلی وصومی ان قدرت علی ذلک دا دو طریقې شوي یو طریقه خیر کوی دا رست پکار دی دا یو طریقه غسل په میاش کې هر مز د پاره او دس او بل طریقه درې مزونه په دا ډیر انظف نه دی او هر مز دا درې مزون سره پنځه مزونه انظف دی عجب الامرین اوس دا عجب ده کنه مفضل علی معلوم کړي مفضل علی هغه دی میاش کې یو غسل هر مز د پر او دسه دا انظف نه دی دا مفضل علی انظف نه دی او دا مفضل افضل افضل دی بهتر دی انظف دی واذا عجب الامرين الي مفضل علیکم یو شو مفضل علی غسل فی شهر او الوضو لكل صلاه هذا مفضل علی او دا درې غسل باندې پنځه مزنه عجب الامر هذا مفضل لانه کان انظفا دا ډېر صفائی ده پکې سانپور رحمت الله علیه دا ذکر کوي او عون المعبود بهذا عجب الامرين إليا دا عجب الامرين معنا موږ دا عجب الامرين دا انزف الامرين انزف الامرين او دا هاذا عجب الامرین دې کې تکلیف ډېر دی مشقت ډېر دی عجب الامرین الیا او څومره چې مشقت زیاتېږي نه اجر زیاتېږي لیکن نبی اسلام امت ته سهولت غواړي ته تکلیف نه غواړي قال ابو داود روى عمر بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حملة هذا عجب الأمرين لم يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم دا حمله وای دا ډیر ښه خبره ده دا ډیر ښه خبره ده پښې غسل لكل صلاه په نسبانه دا درې غسل دا عجب الامرين الیا حمله وای دا نبی صلی الله علیه وای بلکې دا وای لم يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلکې جعلوا كلام حمنا قال ابو داود سمعت احمد يقول في الحديث حديث ابن ثابت عن منقل في نفسه منه شيء قال ابو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا وذكروا عن يحيى بن معين بهرحال د مستعاذه د بارا دیمه طریقه دا د عنوان د ممیزه کې ذکر کړ لیکن عنوان د ممیزه کې سمرا اقبلت ادبرت دا علامات د چا دي د محدثینو په نسبانه د ممیزه لیکن لاندې سمرا حدیث راغلي دي او ټول د معتادی علامات هم راغلي دي